د خلی دا ابو چې د وزي د خلی نه ندی ته بزاق هم وای بساق ورته هم وای ها مال فم چې اذا کان فی الفم نو بیا دې طریق وای نو جماعت کې توکان توکل دا خلاف ادب دا د ادب خلاف دی د مسجد کې توکانې توکل پوز وبو توکل د خلی وبو غرزول په مسجد کې خلاف ادب قاضی عیاض رحمت الله علی قول دی توکانې توکل په مسجد کې خو اراده دای چې لری کوم دا بیا جایز دی او اراده د لری کولو نه دا بیا دا بناروای امام النبی رحمت الله علیه سخر دی کړی مطلقاً اراده شته او که اراده نشته دا د آداب د مسجد خلاف دی الطفل فی المسجد خطیتون بس دا غلطی دا گناہ دے جماعت کی تکان ٹکل وکفارتو ان یواری کفاره دا چلری کی غلطی وشو نو کفاره بسی جماعت بیا صفا کول تنظیف د مسجد پکار ده مسجد ګناه ده کفاره څه ده لری کول غلطي وشوه نو بیا هغه دي صفا کی داخل شو توکان توکړه یا د پوز یوبو هغه کندې وکړي دفنې کې یې لري کې فایل لم یفعل نو داسې نشي کولی نه خپل رمیال کې کاغذ کې دي دکانې تو کې جیب کې لیکي دي بیا خارج المسجد دی وګورځي وبه قال حدثنا حناد بن طريق عن ابي الاحوص نبی اسلام فرمایي اذا قام الرجل الى الصلاه مسعود رضی یا دا چې فرمایلی اذا صلى احدكم مسکی فلا يبزقن امامه مخامخ د ستوکاړي د نتو کې تو قبله طرف ته ولی مخامخ دارنګي ولا عن يمينه خپل یمین طرف باندې د توکانې نه توکي او تحت قدم اليسرى ثم ليقل به بیا د مخې لري اوس دا مخامخ لري پکار دغه د مصلی ته مخامخ الله رب العزت دی نو دا وای کې د الله مخ طرف ته ټکاټ ټکل بیا دې بیا دا یمین طرف ته دې ټکان ټکل لري پکار لکه یمین قابل احترام جهاد دی ملک دی په یمین باندې نو په دې اړو له وګ باندې هم ملک دی او د تقوا کې مقتدی نشته مقتدی وی بیا داغه په یمین باندې برازي لیکن مقتدی نه نو فارغ وی نو یو ملک کاتب الحسنات دلته دی کاتب السیئات پاړو له باندې دی نو بیا د یمین طرف ته جایز نه د پکار اړول طرف ته جایز دی نارو له طرف هم ملک موجود دی ودا یمین والا امیر دی یمین والا امیر دی حسنات لیکي او چې دا اړو له طرف باندې ګناو کې سیا لیکل غواړي نامیر د حسنات و لیکما کې دې شدې توبه واسي نو په دې ملکانو کې محترم ملک یقینا هغه کاتب الحسنات نه دې طرف ته توکان توکل نه دي پکار دی اړول طرف ته توکان توکل جایز لیکن دا انشراح صدر نه جوړیږي دا اړول طرف ته فرښتہ ده په سم طرف باندې فرښتہ ده تبرانی کې روایت راځي او ډېر خسته سړی مو سودري دا ملکین دلته دي کاتب الحسنات کاتب السیئات دا خارجه کې موجود دي لیکن مستسعی ودریږي نو په یمین باندې ملک ودریږي او په یسار باندې نشانی ودریږي یمین باندې ملک ودریږي پاړول باندې شیطان ودریږي د یمین باندې ملک او په یسار باندې شیطان نو طفل بیا یسار باندې پکار ده رسول الله یخطب یوما نبی اسلام خطبه وی ازرا نخامتا فی قبلت المسجد د پوزي یا د خلی وبدي هغه د توکان د قبلي په دیوال باندې قبلي طرف دیوال باندې مخامخ نبی اسلام ډیر خپه شو فتغیظ علی الناس ثم حقها بیا نبی اسلام لری کړه قال واسب قال فدعا بزعفران نبی اسلام خوشبو را وغوښته فلا تخاو بی پاغزه کې هغه توکان لری کړه هغه ځای باندې خوشبوئی ولا ګول او بیا نبی اسلام اذا صلى فلا يبزقن بين يديه مخامخ توکان توکل مو کوئی دا خلاف ادب دی قبله طرف ته د مصلی ته مخامخ الله وی مناجات کوي دا خلاف ادب به جوړیږي او مثلا معلومه دا شو د د فلا يبزقن بين يدي دا هغه د الله طرف ته توکان توکل بشي دا خلاف ادب وبه قال حدثنا يحيى يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا قال النبي الاسلام كان يحب العراجين لخت لاش کې نیول د نبی الاسلام خوخه لخت په لاس کې ونیو موسی علی السلام په لاس کې لخت و ولا یزال فی یدی منها همیشه لخت به نبی اسلام لاس کې نیول او په عصا نیولو کې ډیر فواید دي مال لرم سره وایي ډډه لګي نور فواید دي فدخل المسجد فرا نخامتا فی قبلة المسجد فحقها نبی الاسلام په لخت بلری کړ ثم اقبل على الناس نبی الاسلام جد د غصې په حالت کې خلق ته مخامخ شو فقال اسر عدكم دا استاذ خوخه چې سره تکان تکي د په مخ باندې یو تن تاسو چې کله مخ کوي قبلي ته نو دې مخامخ کیږي خپل رب عز وجل الله ته مخامخ کیږي نو دا توکان توکل قبلي طرف ته دا خدای الله طرف ته توکان توکل شو والملک عن يمينه او په یمین باندې ملک دی پوشی فلات فل عن یمینی یمین باندې باندې تو کی یا په یسار باندې خیر دی ولا في قبلتي وليبسق عن يساري او تحت قدمه فإن عجل بي أمر فليقل هكذا هکه دینو ما بلغم زیاد شوی دی سره تلفظ نشو کولی جیب کې ورمیان وي کاغذ وي هغه کې توکي او جیب کې کې دی بیا خارج المسجد بعد صلات دی وګورځي دا نبی اسلام لګول جماعت کې خوشبوئی والا شی لګول اگر بتی لګول خوش بخور وغیرہ دا من السنن وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب ان رجلا اما قوما امام مزور کول قوم ته فباسقا فی القبلہ قبله طرف ته ټکړې ټکړې او نبی اسلام کاته نبی اسلام به کله دې مز نه فارغ لا یصلی لكم دا امام دې تاسو لمز نه ورکي دې قابل نه د امامت د قبله طرف ته ټکانې ټکلي فراد بعد ذلك صلی الله ما غرادو کو چې موږ ورکی فمنعوه هغه ویته امامت قابل دی ولی واخبروه بقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام علی دی د د امام مو جوړوي دی قابل دی د امامت فذكر ذلك لرسول الله صلی الله علیه وسلم اغه ذکر کړه نبی علیہ السلام دی جی ز تاسو باندې کړم دی امامت نه یاو وحسبت انه قال انك اذيت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اوس موزی الله والرسول او باندې خلانت راځي سورته احزاب کې چې الله ته تکلیف رسید الله پیغمبر ته تکلیف رسید لیکن دا اذا قصدن ده که غیر قصدن ده دا د نه پوی د وجنه ده صحابي ده پوه نه ده ها اذت الله ورسول قصدن او عمدن وی سره خو بیا ملعون وی دا خو صحابي ده او دې ته دا توکانې توکلی دي په مسجد دمشق کې باسقال البوریه په دې درې باندې ټوکانې ټوکړې ثم مسو برجلی بیا په پراخ کړل وزلون شي په درې باندې راس کې نور دې ځای ګندګي فقيل له لما فعلت هذا داري ولي وکړه قال لاني رايت رسول يفعله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عمل بالکل نه کړی په روایت کې فضاله ده عن ابي سعيد نو هغه ضعیف ده د وینه روایت کې ضعف د نبی اسلام عمل نه ثابت ده باب ما جاء في المشركية يدخل المسجد وبه قال حدثنا عيسى بن محمد قال أخبرنا المشرك يدخل المسجد شوافیو په نسبان دی دخول د مشرک فی المسجد الحرام نه دی جایز انور مساجد کې داخلي دی جایز عند الاحناف دخول الكافر والمشرک مطلقا جائز دی مشرک دنم جائز دی او هندو دا يهودي دنم جائز ځکه دا نجاست چې دا نجاست معنویه ده نجاست ظاهریه نه ده وشو پخوا زموږ علاقه ده تانګیر الکی بدعتي سړی راغلو جماعت ته نو ملګرو ټول جماعت کنه سو دا بدعتي راغلی نه په دې جماعت نه ګنده کیږي هغه ظاهري نجاست نه نجاست معنوي ده احنا په نسبت مشرک دنه کېدل مسجد ته جایز دی مطلقاً او اهل زماو کې څوک وی هغه داخلي کې نجایز دی بنیر کې هندو تقریر کړو د جمعیت سره یو جمعیت کې هندوانو وی نو دا جایز دی چې ما تراجن خې موز نه کوي تقریر کې ووټ غواړي کتاب کتاب نافذ کوي نو دا جایز دی د مشرک دخول مسجد کې دا نجاست نجاست معنویه دا ظاهري نجاست ونشته انما المشركون نجس یعنی نجاست معنوي لکه دا حدیث با ما جاء فی المشرک يدخل المسجد کله کله یو ترجمه په دو ځای باندې قائم شي لکه دلته امام ابو داود رحمت الله علیه المشرک يدخل المسجد باندې دا رواج ذکر کړو امام بخاری رحمت الله علی یو بل عنوان باندې کار کړ یعنی د تحدیث التلمیذ علی الشیخ زمام راغله هغه وای او نبی اسلام اوري نو د یو حدیث باندې مختلف تراجم قائم کړي دي باب ما جاء في المشرق يدخل المسجد دخل رجل علی جملی یو سره داخل یو په خپلوخ باندې فاناخه فی المسجد یعنی د مسجد په اړه کې وخ کینول بیا وی تړ بیا راغ ایوکم محمد تاسو کې محمد کوم یو دی ورسول الله صلی الله علیه وسلم متکین بین زرانیما نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ملګرو مخامخ ناس ډډه والي وا فقلنا لو هذا الابيض المتقي دا تک سپین ډډه لګون کې صلی الله علیه وسلم ډېر فقال يا ابن عبد المطلب نو فقالو نبی صلی الله علیه وسلم قد اجبتك نو دا څه خسته نوم خو نه دی کنه یا ابن عبد المطلب ای بل نسب کې عبد المطلب اولاد کې ذکر کړو نو دا خو فخر سره په مسلمانانو باندې فخر په کافرو باندې ځای نه کوي کنه نو قد عجبتو کا او وای وای خبرو کا ما واورید یعنی نبی اسلام خونه کړ هغه بل ځای کې په جګړه کې نبی اسلام انا ابن عبد المطلب اغزان له مسلوه خپل د د قومي غیرت اظهارو خپل د شجاعت اظهارو هر موقع سره خبرې فقر یا محمد انی سائلک دخول المشرک فی المسجد جائز وبه قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا وبه قال حدثنا محمد دا دا دا زمي داخلي دل هم جائز يهودي دخول هم جائز مخکې د مشرک دخول اوس دا دیم روایت قال اليهود اتوا النبي صلى الله عليه وسلم يهوديان نبي الاسلام سره وهو جالس في المسجد في اصحابي نبي الاسلام سره ملګرو سره فقالوا يا ابا القاسم في رجل وامراه زنايا منهما مونږه د یو سړي زنانه زنا کړی دا حکم یې څه دی او بیا کتاب الحدود کې راځي نبی اسلام بیا خپل کتاب وګوري هغه کې کوم حکم د رجم رجم نافذ نو دخول هدا يهودي في المسجد او مطلق مشرک دخول في المسجد دا نجاست نجاست معنویه ده او دخول جائز في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة نو چې کوم ځمکه پاکه وي نو مطلقا موز جایز دی دی امت محمدی د پاره الله احسان کړی چې د مسجد ته راتلنه پټی کی کار ځای کې موز جایز جعل الارض تورا و مسجدا ها یو څو ځایونه دي چې هغه کې موز نه د پکار دا ذکر کوي ابي قال حتى كنا سليمان بن داوود قال اخبرنا ابن وهب قال حدثنا نبی یو سو اقامت کا شموزو کو په بابل خا کې علی رضی الله عنه مزو نه کړو فلما فرغ قال نحبي عليه السلام نهاني زما محبوب صلی الله علیه وسلم زمری کړي چې مزو کوم فل مقبره په مقبره کې مزنا نبی اسلام باندې کړي کې مذکرات لري ما جزارا کوم ځای کې د ګندګي وی قرار لري حمام کراهت لري قارعه الطريق کراهت لري قصاب خانه کراهت لري دا ځای د دې چاغي کې نجاست وي نو کراهت قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا مسجد دا مسجد حمام دې هغه کې ګندګي ده مقبره ده نو بیا دیوال وغیره نشته یو مقبره داسې ده چې هغه کې دیوال جوړ شوی دی مړي جدا شوی دي او دلته جدا مسجد دی نو دا جایز دی دیوال والی شوی که دیوال نه والی شوی نو په مقبره کې مز کراهت لري مجزاره کې قصابخانه کې مز کراهت لري او مزباله کوم ځای کې ډیرانو نه دي الته مز کراهت لري قارعه الطريق د سړک په مز کې ودرېدل دا مز کراهت لري مالی ته نقصان رسي دا غي خوا کې موږ نه په کار قرات لري ولی فإنها من الشياطين حقیقتا دا اوخان دې بالکل د شیطان د نطفه نه پیدا دي حقیقتا نو د وو کالو باندې امر پکار دی چې عادت جوړ شي او لسو کال وشي او بیا مز باندې تارک دی نظر پکار دی به تر کې صلا ځکه چې بیا بالغین عادت به خلاف شي قال النبي صلی الله علیه وسلم مرسبی بالصلاه کله چې وو کالو تو رسیږي نو کال پوری ماشوم چې وی هغه ته په مزبانه ودرولې په کار دي چې مزبانه عادت جوړ شي او په ترک باندې د لاسو کالو باندې فزربو علیا یعنی علی ترکیا قال حدثنا محمد بن هشام عن الاشكري قال حدثنا اسماعيل عن سوال عن سوال ابي حمزه بينهم في المزاج دو ماشمان رونه دي د لاسو کال شي نو تفریق پکار دی جدا جدا کټونی کې هو د کول پکار دی نو دورونه ماشومان وی نو جدا او د کول پکار دی نو رور خور په طریقه اولا سره جدا کول وی او اجنبي په طریقه اولا سره جدا کول وی خبر پوه شوي یعنی د لسو کالو رونه رون د رونه وی صغیره نو د هغه جدا کټ کېو د کول غواړي او رور خور وی نو په طریقې اولاد سره جدا او د کول غواړي او یو الک او بل الک اجنبي دي هغه په طریقې اولاد سره جدا کول غواړي دوو کالو ماشوم د شپږو کالو ماشوم د اتو کالو ماشوم یقینا ممیز وي د په خو بد پویږي اړو لاله سم لاس باندې پویږي نه دا معلم کول غواړي په صلات باندې